قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أن يأثموا المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم زما هغه ځوانانو ته چې هغه تر اوسه پورې لا په دې خبره باندې نه دي پوه او هغو ذهن په غلطو خبرو باندې جوړ کړی شوی دی چې یاره دا خلک ګنې د پلانکي ملک سره یا تعلق لري یا دا خبرې اورېدلې ده چې دا خوارج دي یا دا وابیان دي یا په دې نوم باندې ورسره جنګېږي یا په دې نوم باندې نو هغه خلکو ته زما پیغام دا دی چې اول زمونږ سره که تاسو جنګېږئ دنیا حاصلولو دپاره جنګېږي اخرت خو هسې هم د هغوی تباه او برباد دی که مرتدین جنګېږي نو که ته جنګېږې نو درته په دنیا کښې پیسې مېلاوېږي اخرت دې هم تباه کېږي ځکه چې حدیث کښې څنګه راځي لا یعادیهم احد الا کبه الله فی النار علی وجهه څوک چې د دیو سره دشمني کوي د حق سره دشمني کوي د خلافت سره دشمني کوي او بیا خصوصا د قریشیت چې کوم امام دی خلیفه دی د هغه سره دشمني کوي نو الله جل شانه بیا پړ مخې جهنم ته ورګوزار کړي صحیح حدیث دی د بخاري نو هسې د جهنم خشاک ځان مه جوړوئ او د خلافت اسلامي د مخالفت نه لاس واخلئ، په دې کښې به ستاسو دنیا هم ګټئ، د اخرت به هم پکې ګټئ. په یو ځای کښې مونږ موجود وو، په هغه ځای کښې زمونږ یو شهید شوی و، نو هغه کلي واله خلقو مونږ ته قصه تېره کړه، چې یاره کله دا شهید وشو، بیا امارت واله کسان راغلل دلته، نو یو ځایي کس و، نو کله چې دغه خلک رالل زمونږ د ملګري شهادت ګوته چوته کلې وه، نو هغه کلي واله سړي بحث کاوه چې ما ولا په دې ګوته باندې زور وکړ، داسې به را ښکته شوله بیا به بېرته نېغه شوله، سر یې چې کوم و نو قبلې طرف ته و، ما دې بل طرف ته ولره واړاو، نو سر یې هم دې قبلې طرف ته بیا واپس راستون شولو. نو په دې کښې یو کس ولاړ وو هغه په ژړا شوی توبه یې ویستله چې یاالله د اوسه پورې ما کوم عمل کړی دی په دې باندې زه ستا نه معافي غواړم او آینده لپاره به زه د خلافت په خلاف باندې جنګ له نه راځم هغه سره د خپلو کسانو نه واپس شو د دې د ډلې نه ووتلو نو دغه شان ته حقایق الله جل شانه دیو ته هم ورپه ګوته کړي دي ځای په ځای باندې دیو ته ښودلي دي خو لیکن څوک چې د دې نه عبرت واخلي د دې نه دلیل ونیسي نو د هغه خلکو دپاره بیا هم څه ناڅه خوشخبري ده، خو چې کوم خلک په دې باندې هم ځان پوه نه کړي، قرآن او حدیث ته رجوع ونه کړي، د الله جل شانه نه وېره اختیار نه کړي، نو ځای په ځای باندې به بیا مردار پراته وي او د خلافت اسلامي په خلاف باندې به د دې خلکو بیا ښکندي کېږي. ان شاء الله العزیز موږ د الله جل شانه نه تمه او امېد دی چې دا خلافت اسلامي به الله جل شانه نورو سیمو ته، نورو علاقو ته غځوي او څنګه چې په قرآن او په حدیث کښې الله جل شانه زموږ سره وعده کړې ده چې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض کما استخلف الذین من قبلهم چې تاسو له به خلافت در کوم څرنګه چې مې مخکنو له خلافت ورکړی و وليمکنن لهم دینهم الذي ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله وایي د دې یېرې نه وروسته په تاسو باندې امن راولم نو امن به هله را ځي چې کله د خلافت اسلامي مجاهدین مؤمنان مسلمانان هغوی سو په اسلام باندې عمل وکړي د خپلو امراوو اطاعت وکړي او چې کوم ځای ته دوی لېږي، د هغه د هرې خبرې په راته کې، په سخته کې، په تکلیف کې، په مشقت کې، په هر حال کې د الله جل شانه د نافرمانۍ نه ځان وساتي او دغه شان ته د خپلو امراوو اطاعت وکړي، د هغوی د نافرمانۍ نه ځان وساتي، نو ان شاء الله العزیز دا خو یو ائتلاف دی او یو احزاب را جمع شوي دي، که د دې په شان ته زر احزاب را جمع شي، بیا به هم الله جل شانه دیو له شکست ورکوي او دا شکست پر دیو په مقدر باني وي او دا شکست به دیو ته مېلاوېږي چې. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه موجوده خلافت اسلاميه د حقانيت د اثبات په سلسله کي او دا رنګي چي دا خلافت اسلاميه حق خلافت دی نو دې ته هجرت کول ضروري دي او د دې امام او خليفة المسلمين سره بيعت کول واجب او فرض دي او د ده په قيادت کي جهاد کول فرض دي او چې څوک هجرت نه کوي نو د هجرت نه کولو نقصانونه او بدیانې دا به انشاالله اجمالي طور باندې اشاره ورته وکړو او بل د بعضو مشهورو شبهو په هکله به څه توضیحات ورکړم چې اکثر یې مونږ د خپلو مخالفینو د خولو نه اورو موجوده خلافت دا حق خلافت دی وجې یې دا دي دلایل یې دا دي، قرآن او سنت یې په حقیقي طور او رسمي بڼه نافظ کړي دي او په دې کښې د هېچا پروا نه کوي، نه د امریکا نه په دې کښې وېره لري، نه د ملل ملحده نه، نه د بل کوم کافر نه او نه د بل کوم حکومت نه. دا یو لوی، واضح او صفا او روښانه دلیل دی چې قرآن او سنت یې په حقیقي طور او په رسمي بڼه نافظ کړي دي او په ټوله معنا دا اسلامي نظام دی او د قرآن او دسنت په تنفیذ کي د چا نه هم نه وېرېږي او د چا د ملامتیا نه نه وېرېږي د چا د ملامتیا پروا نه کوي دا یې اولنی دلیل دی د حقانیت او د حق والي دویم وجه او دلیل د موجوده خلافت د حق والي هغه دا دی چې خلیفة المسلمین پر شرعي معایرو برابر او پوره دی عربي دی عجمي نه دی، قرشي دی، پښتون، ازبک، تاجک یا په عربو کښې کوم بل قوم نه دی، سوچه قرشي او د نبي صلی الله علیه وسلم د پاک اولاد څخه دی. درېیمه وجه او دلیل، خلیفة المسلمین په شرعي معایرو برابر دی او قوم په لحاظ قرشي دی، او د نبي علیه السلام د اولاد نه دی، حسیني دی. او درېیم صفت په کښې دا دی چې عالم دی، جاهل نه دی. او څلورم صفت یې په کښې دا دی چې عادل دی. او پنځم دا چې تقوادار او باکفایته دی. او شپږم دا چې روغ رمټ سالم الاعضاء دی. او عملاً مجاهد فی سبیل الله دی. او اووم صفت په کښې دا دی چې اهل الحل والعقد شورا له جانبه ټاکل شوی دی، د کومو افرادو د اهل الحل و العقد د شورا افراد چې حضور یې هلته متیسر و، هغوی په کې حاضر شوي دي او دا یې ټاکلی دی. اتم وصف په کې دا دی چې موحد دی او د صحیح عقیدې څښتن دی، مشرک، قبرپرست، پیرپرست، بدعتي، صوفي، خرافي، نه دی او نهم صفت ورپکې دا دی چې حر او نارینه دی او حریت یې په ټولو میدانونو د ژوند کې ثابت کړی دی یوازې د څټ حریت او ازادي نه بلکې د عقیدې او د فکر ازادي هم ورکې موجوده ده چې خپله عقیده او فکر یې د کوم کفري او منحرف جانب نه نه ده ورپسکاري شوې درېیم دلیل د حقانیت د دې خلافت دپاره هغه دا ده درېیم دلیل او وجه دا دی چې ټوله عربي او عجمي کفري او مرتده نړۍ یې د لوی طاغوت امریکا اوباما په مشرۍ او ریاست په خلاف جنګېږي او دا یې د ټولو څخه واضح او ښکاره ثبوت د حقانیت دی ځکه چې تقریبا دوه کاله پوره شو چې د امریکا په مشرۍ په لسګونو ملکونه اروپا نیټو او ټول کفري نړۍ که هغه عربي نړۍ ده او که عجمي نړۍ ده ټول کفار د دوی سره په یو محاذ کښې راجمع دي او د خلافت په خلاف جنګېږي. الحمدلله! تر اوسه پورې الله رب العالمين خلافت اسلاميه د سقوط څخه ژغورلی دی. ولې امريکا په يوازې سر باندې غټ غټ ملکونه په لسو ورځو او شلو ورځو کښې د قدرت نه راغورځوي، خو لله الحمد د خلافت په ضد يې د خپل ټول طاقت نه کار اخيستی دی. او د دنیا او د نړۍ ټول کفار یې د خلافت په ضد متحد کړي دي او جنګېږي په یو محاذ کې لله الحمد نن هم خلافت په دنیا کې وجود لري دا یو لوی او ښکاره دلیل دی د خلافت اسلامیه د حقانیت دپاره خو چې څوک عقل ولري سوچ وکړي او فکر وکړي څلورم وجه او دلیل د خلافت د حقانیت دپاره هغه دا دی چې خلافت د مسلمانانو ټاټوبی او کور دی او د بل جانب ته د اوباما په مشرۍ اتحاد دی چې ورکې د حرمینو شریفیانو مرتد سلولي حکومت هم شامل دی. پاکستان او افغانستان خو پرېږده، دا دوه صفونه دي چې د یو صف بیرغ نبوي مهردار او کلمه دار بیرغ دی، ولې د بل صف بیرغ صلیبي بیرغ دی، کوم چې امریکا لوی طاغوت یې مشري کوي او دا طبعي ده چې صلیبي بیرغ باطل او مقابل یې چې د خلافت بیرغ دی د حق نمایندګي کوي. نن چې څومره تش په نامه اسلامي هېوادونه دي، د مسلمانانو تر منځ چې کوم سرحدونه او پولې ټاکل شوي دي، هغه یې ړنګ کړلي او ړنګوي یې. اسلام سرحد نه پېژني. اسلام د کافر سره تر هغې جګړې ته دوام ورکوي تر څو حکومت کوونکی کافر ختم شوی نه وي. الله فرمایي. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله د کفارو په مقابل کې مقدس جهاد ته. تر هغې دوام ورکړئ تر څو د کفر غلبه ختمه شي او دین ټول الله لره شي، یعنې د حکومت کولو حق صرف اسلام لپاره شي. شپږم دلیل د حقانیت د خلافت اسلامي لپاره که کتابیانو کافرو جزیه وټاکله او دا هغه کار دی چې اوس وخت کې د جزیې خبرو صرف افسانوي حیثیت غوره کړی و، خو لله الحمد خلافت دا وښودله چې د کافرو څخه جزیه اخېستل دا یو واقعیت دی، دا کار زموږ خوږو نېکو مشرانو صحابو او تابعینو او خیرالقرون او وروسته مسلمانو حاکمانو کړی و، لکن وروسته منحرفو حاکمانو ذلت اختیار کړلو، وهن پرې راغلو، د جهاد او عزت لیاره یې پرېښودله، نو کافرانو بالعکس د مسلمانانو څخه ټکسونه اخیستل شروع کړل، کوم مسلمانان چې اوس وخت کې یورپ کې اوسېږي هغوی ته دا حقیقت واضح دی، که نن مسلمانان په یورپ کې سل روپۍ ګټي، نیمايي خو ترې حتما په ټکسونو کې کټ کېږي او حکومت ته واپس کېږي، خو نن خلافت د اسلام دغه مړ شوی حکم ژوندی او تطبیق کړلو. دا د خلافت اسلامیه د حقانیت بل یو ښکاره دلیل او ثبوت دی. بله وجه او دلیل د موجوده خلافت اسلامیه کوم چې د الشیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله عزوجل په مشرۍ کښې وجود ته راغلی دی، د هغې د حقانیت بل دلیل هغه دا چې د توحید حقیقي تحقیق او تطبیق یې وجود ته راوړلو، د شرک او بدعت ژړلې یې ورغوڅې کړلې، شرکي مزارات یې ړنګ کړل او ټول د فسق او فجور او فساد او خرافاتو او بدعاتو مقامات ځایونه یې مقامات ځایونه طریقې دودونه او رواجونه یې له منځه یوړل. او د ژوند په هر اړخ کې یې د اسلام سپېڅلې طریقې بیا را ژوندۍ او د تحقیق او تطبیق وړ وګرځولې. بل دلیل د موجوده خلافت اسلامیه د حقانیت د اثبات لپاره خلافت نن اسلامي نړۍ ته وښودله چې شیعه ګان روافض د شرک او ارتداد ډله ده او دوی د اسلام نمایندګي نه شي کولی هغه اسلام چې د صحابه وو رضی الله عنهم اجمعین په وینو تر مونږه را رسېدلی دی د هغوی تکفیر کوونکي شیعه ګان، روافض، کله هم د اسلام نمایندګي نه شي کولی. خلافت نن دا ثابته کړله چې روافض شیعه ګان مسلمانان نه، بلکې مرتده او مشرکه ډله ده چې اسلام له دوی څخه بېزاره او بري دی. ولې تر پرونه پورې ټول امت مسلمه په دې شیعه ګانو باندې غولېدل او شیعه ګان یې د اسلام جز، ګڼلو لکن لله الحمد چې خلافت اسلامیه دا ډله ثابته کړلله چې دا د دین اسلام دښمنان دي دا د صحابو دښمنان دي دا د انبیاو دښمنان دي دا د قرآن کریم دښمنان دي دا د اهلسنه والجماعه دښمنان دي دا د نبي علیه السلام د بیبیانو د عایشه او د حفصه رضی الله عنهما دښمنان دي نهم دلیل د خلافت اسلامیه د حقانیت لپاره خلافت اسلامیه د مظلومو مسلمانانو غچ د کفارو څخه د هغوی په کورونو او ښارونو په منځ کښې واخېستلو. هغوی ته یې وښودله چې د مسلمان وینه دومره ارزانه او بې قېمته نه ده، د مسلمان د وینې حساب دروند دی او دا یې وروښودله چې د بشر حقوق یوازې د امریکایانو او اروپایانو د حقوقو څخه عبارت نه دی، بلکې مسلمان هم بشر دی او حقوق لري. لسم، د خلافت اسلامیه د حقانیت د اثبات دپاره دلیل او وجه، د کفارو ښځې وینځي جوړول، چې د اسلام یو سپېڅلی حکم دی، بلکل مړ و، دا حکم نشت و، حتی چې د اسلامي کتابونو د تدریس په وقت به استادانو ویل د مرئیتوب احکام به پرېږدو، اوس وخت به هسې هم بې فایدې دي، بلکې کفارو له مونږ څخه مریان جوړ کړي دي. د هغوی په لاسونو مونږ تړل او پرانېستل کېږو، لاکن الحمدلله چې خلافت اسلامیه نن دغه مړ شوی حکم بیا را ژوندی کړلو او د اسلامي کتابونو هغه ابواب او فصلونه چې د رق، مرئیتوب او وینځیتوب په حقله وو، بیا قابل د دې شو چې ولوستل شي. او درس او تدریس شي او د عمل وړ وګرځي. یولسم، د موجوده خلافت اسلامیه د حقانیت د اثبات لپاره دلیل، په خلافت کښې مختلف قومونه، مختلف اهل لغات، تور، سپین، سور، لنډه دا چې نزاع القبائل را جمع کېدل، کوم چې د نبوي ارشاد مصداق دی، د حقانیت بل واضح دلیل دی، ځکه مختلف ملتونه، قومونه او رنګونه را جمع دي او د هېڅ یو پر بل فضیلت او ترجیح نشته مګر په تقوا سره. خلک د مزو او خوندونو ډک ژوند پرېږدي، عیش او عشرت، لذتونه، کورونه، کلي او ښارونه پرېږدي او د خلافت پاکو لیکو ته ځانونه ډېر په کړاوونو ګاللو سره را رسوي او د خلافت په ساحو کښې د تکلیفونو او کړاوونو او د باروتو په لوګو کښې خپل ژوند شروع کوي. او هره لحظه د شهادت او د لوی الله د ملاقات ارزو لري دا هر څه د خلافت د حقانیت لپاره کره او واضح دلیل دی دولسم دلیل د خلافت اسلامیه د حقانیت بل واضح دلیل هغه د ملل ملحده نه منل دي الحمدلله چې خلافت اسلامیه دا وښودله چې د نړۍ مشري یوازې مسلمان کولی شي او د اسلام څخه سوا بل هېڅ دین حق د مشرۍ نه لري او د الله په مځکه به یوازې د الله قانون چې اسلام دی یعنې قرآن او حدیث حکومت کوي او کافران که کتابیان وي یا به اسلام قبلوي او یا به جزیه قبلوي او ځانونه یې د ابدي جهنم مستحق وګرځولو او دغه ذلت یې د خپلو رعیتونو لپاره هم خوښ کړلو او یو شمېر اجړا صفته ملایان هم دغې ډول ته نڅېږي او د دغې حاکمانو هر کفر ورته اسلام ښکاري او هر ظلم ته یې عدل او انصاف وایي او د مجاهدینو حقه مبارزه ورته ارهاب او دهشتګردي ښکاري او د پېغمبر او د هغې د بي بیانو د حرمت څخه دفاع ورته تېری او ظلم ښکاري او د خپل ځان څخه دفاع ورته تجاوز ښکاري لنډه دا چې اسلامي خلافت ملل ملحده باندې کفر وکړلو او دا یې وښودله چې مسلمان بغیر د ملل ملحده یعنې د کفر د منلو پرته هم د غیرت او ویاړ ډک ژوند کولی شي ژباړه، الله تعالی له دې څخه وړاندې په ډېرو ځایونو کې ستاسې سره مرسته کړې ده او د حنین په ورځ هم کله چې تاسې په خپل ډېروالي وغولېدئ، خو هغه ستاسې هېڅ په کار رانغی او دغه ځمکه له پراخوالي سره پر تاسې راتنګه شوه، بیا تاسې شا واړول او وتښتېدئ. التوبه پنځه ویشتم آیت. ابن کثیر وايي، ابن جریح له مجاهد نه روایت کوي، هغه وايي، دا د سورت برأت اولنی هغه ایات دی چې الله تعالی پر مسلمانانو خپل فضل یاد کړی چې الله تعالی د دوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مختلفو ځایونو او جګړو کښې کومه ښېګړه او مرسته کړې وه، نو دا هر څه د الله تعالی په خوښه او د هغه د تقدیر سره سم وو، نه د دوی په شمېره نه د دوی په تیارۍ وو. بیا الله تعالی دوی ته دا خبره هم ور یادوي چې مرسته او کمک د الله تعالی له خوا دی اګر که ډله کوچنۍ یا لویې وي ځکه د حنین په ورځ دوی خپل شمېر ته ډېر خوښ وو خو سره دې هېڅ فایده یې ورته ونه کړه او بېرته په شا شول او وتښتېدل مګر لږ خلک له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شول ابن بطال له عایشې رضی الله څخه نقل کوي هغه وایي تاسې له ډېر غوره عمل څخه بېغور یاست چې هغه عاجزي ده طبري رحمه الله وایي عاجزي د هغو ازموینو څخه ده چې الله تعالی یې پر مؤمنو بنده ګانو راولي تر څو الله تعالی وګوري چې دوی د الله تعالی تابعداري کوي که نه بل په دې وجه یې په بنده ګانو مقرر کړې چې په دې مصیبت کښې الله تعالی د بنده ګانو د خیر اراده لري هم په دې عاجله دنیا کښې او هم په آخرت کښې تا نن د دې خلکو په وړاندې دا څنګه کار وکړ؟ نو عمر له هم یو سوک ورکړ او ورته یې وویل، کاش دا خبره تا نه وای کړې، ستا د شان سره مناسب نه ده، یقینا تاسې بې عزته او سپک خلک وئ، الله تعالی درته د دې دین په وجه عزت در کړ، نو که عزت مو په بل څه کښې ولټوه، الله تعالی به مو ذلیله کړي. د کامیابۍ اوومه لار، د الله تعالی ذکر کول، الله تعالی فرمایي. ژباړه، اې مؤمنه! نو کله چې تاسې د کومې ډلې سره مخامخ شئ نو کلک ودرېږئ او الله تعالی ډېر ډېر یادوئ تر څو تاسې ته پرې بری در په برخه شي. الانفال پېنځه څلوېښتم ایت طبري وایي، واذکروا الله کثیرا یعنې پر دغو کافرانو د الله تعالی څخه مرسته او کامیابي غواړئ. او خپل زړونه او ژبې په دغه یادولو سره تازه کړئ تر څو تاسې کامیاب شئ. له قتادة څخه نقل دی چې الله تعالی خپل ذکر په داسې وخت کې پر تاسې لازم کړی چې تاسې د تورو په وهلو کې ډېر مشغول یاست. امام قرطبي د دې ایات په هکله وایي، په دغه ذکر کې البقره دوه سوه پنځوسم ایات دغه حالت یوازې هغه مهال رامنځ ته کېږي چې د الله تعالی معرفت په زړه کښې ډېر قوي وي او عقل پوره روښانه وي او دغې ته په خلکو کښې سپېڅلی شجاعت ویلی شي درېیم د الله تعالی هغه ژمنې په یاد کړئ چې له تاسې سره یې کړې دي د کومې پر اساس چې ستاسې نفسونه اخیستي او ثواب یې درته بیان کړی زه وایم چې دا درې واړه د جرات احتمال لري، نو باید په ژبه ذکر وشي، په زړه کې د جرات احساس وشي او هم هغه څه را یاد شي چې الله تعالی یې ژمنه کړې ده، مرسته په دنیا کې او جنت په اخرت کې. الله تعالی موسی او هارون علیهم السلام ته فرمایي. ولا تنیا فی ذکري ژباړه، تاسې هماغه د خپل دین په خالص ګرځولو سره وبولئ او بیا فرمايي. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قریب من المحسنین او هماغه الله د وېرې او هیلې سره را وبولئ یقینا د الله تعالی رحمت نېکانو ته نږدې دی بل ځای فرمایي دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سپاره که زما بندګان ستا نه زما په اړه پوښتنه وکړي نو ورته ووایه چې زه ورته نږدې یم زه د هغوی بلنه اورم او ځواب ورکوم ورته نو هغوی ته په کار دي چې زما خبره ومني او پر ما ایمان راوړي کېدای شي چې هدایت ومومي وايي، کامیابي او رزق دواړه په یو څو اسبابو مېلاوېږي چې تر ټولو لوی یې دعا ده. کله چې الله تعالی د بدر په ورځ د وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرداری ورکړی و چې تاسې ته به د الله تعالی نصرت در رسېږي او دښمن ته شکست، د دې وجه هغه دعا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه. نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې د دښمن ډېروالی او طاقت او د خپلو ملګرو لږوالی او کمزورتیا ته یې نه کتل په صحیح مسلم کښې له عمر فاروق رضی الله عنه روایت دی چې وایي، کله چې د بدر په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشرکانو زر نفره ولیدل او خپلو ملګرو ته یې وکتل چې درې سوه نهه نفره وو نو مخ یې د قبلې په لور کړ او لاسونه یې پورته کړل او ویې ویل، او په بل روایت کښې راځي چې څوک شته چې زما نه رزق وغواړي او زه یې ورته ورکړم څوک شته چې خپل تکلیف ما ته بیان کړي او زه یې ترېنه لرې کړم زه د الله تعالی نه دا دعا غواړم چې مونږ د دعا د قبلېدو څخه محروم نه کړي په داسې حال کښې چې نږدې او لرې ټوله دنیا له مونږ سره جنګ ته راټوله شوې ده زه تاسې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زېری در کوم چې معاذ ته یې ویلي وو، ځان د مظلوم له ښېرو نه وژغوره، ځکه د هغه او د الله تعالی تر منځ هېڅ پرده نه شته او د پېغمبر صلی الله علیه وسلم حال ستاسې نه وړاندې دی چې درواغ ورباندې ویل شوي وو او بیا یې ښېرا وکړه نو ته وګوره چې الله تعالی یې څنګه دعا قبوله کړه او نوح علیه السلام مو د تللو تختو او پېړو مېخونو والا کښتۍ کې سپور کړ القمر له نهه څخه تر دیارلسم ایاتونه ته پوه شې ای مجاهده چې د الهي مرستې د ترلاسه کولو لپاره وجه زموږ په صفونو کې هغه کمزوري خلک او مظلوم خلک هم دي چې زموږ لپاره دعا کوي له ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت نقل دی ابو سفیان وویل قیصر یعنې هرقل ما ته وویل النحل یو سل او اته ویشتم ایت ژباړه یقینا الله تعالی له هغه چا سره مرسته کوي چې له الله نه وېرېږي او هغه کسان چې نېک عملونه کوي او د الله تعالی دا قول ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوي عزیز الحج څلوېښتم ایات او ژر ده چې الله تعالی به د هغو خلکو سره مرسته وکړي څوک چې د الله تعالی د دین مرسته کوي یقینا الله تعالی ډېر طاقتور او زورور دی او د الله تعالی دا قول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة او لله الحمد د نبوي منهج تور بیرغ تر سیوري لاندي دمه یخي. دارالاسلام او دارالکفر چې کوم دی ډېر فرق دی د دې په وجه چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا څیزونه دا ګن بلا او دې دارالاسلام کې ښه ښکلی شریعت د الله تعالی څو فیصد نافظ دی موږ ډېر پلټنه وکړله، د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګري تللي وو، د هغوی هم موږ تپوس وکړله، ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله، د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ له ټولو نه مخکې د خلافت غږ راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو مجاهدینو ته خپل سلامونه او نېکې هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ابوتراب صاحب! د ژوند کولو مقصود خو معلوم دی چې د الله ربالعزت عبادت دی، خو ډېر خلک دي چې د خپل ژوند اصلي مقصود څخه خبر نه وي او د دې فکر هم ورسره نشته او په دې هڅه او په دې کوښښ کوو چې یعنې د د کامل حق سره ملګري شو، یعنې کوم چا سره چې کامل حق دی او کوم خلک چې صحیح په حق باندې روان دي، نو دا نه ښکاري که یې د لمږو د خلافت اسلامي خلافت. ابوتراب صاحب تاسې د کامل حق یادونه وکړه، څنګه په مدرسه کښې کامل حق نه تر سترګو کېده؟ په مدرسه کښې یقینا چې هلته چې د طاغوت لاندې اوسېږې، نو که په مدرسه نه چې بېخي په جومات کښې او په کعبه کښې کښېنې بیا هم حق نه شې بیانولی، ځکه که یوه خبره ته وایې نو بلې خبرې نه بهېرېږې چې داسې نه چې اوس مې دلته کافر ونیسي. نو د دې وجې نه چې ده مونږ الحمدالله دې حق سره یو ځای شو کامل حق سره ابوتراب صاحب ستاسې لومړنی قدم د حق پلټنې دپاره کوم یو و؟ نو لومړنی قدم خو زمونږ هغه دا دی چې مونږ قرآن حدیث مطالعه کوو او بیا چې دی دویم د الله ربالعزت نه دعاګانې وغوښتلې او استخارې مو کړې بیا د هغې نه ملګرو سره رابطه وکړې او کوششونه هم شروع کړه او د اسلامي خلافت ویډیوګانې او د دوی د کوم چې ویډیا ده او دا هم تعقیب کړه او دا هم ولیدل نو مونږ ته ښکاره معلومه شوه نو کله چې په خراسان کښې اسلامي خلافت قایم شو نو مونږ سره یو سوچ فکر پیدا شو نو همدا وجه وه چې د سوچ او د فکر نه بعد مونږ الله رب العزت دې لارې ته راویستلو هجرت هم وکړو او الله رب العزت دې راویستلو او راغلو ابوترا صاحب څنګه دلته په هجرت کولو باندې خوشحاله یي الحمدلله لله الحمد ډېر زیات خوشحاله یو د الله رب العالمین نه ډېر زیات راضي یو په دې باندې چې مونږ رب العالمین دې ته راوستلو نو چې یوه خبره به هم نه شو کولی او زړه کښې به همداسې پاتې کېدلو نو ډېر زیات خپه وو او داسې خپه وو چې انتهايي زیات ځکه طاغوت کافر حاکم مونږ باندې نو مونږ بېخي حق نه شو ویلی عیاشي فحاشي لکه د دې په باره کښې زه درته ووایم چې مونږ یو جومات کښې اوسېدلو د جومات په خوا کښې د شپې ټنګ و ټکور و او ګانې بجانې یې واده و لیکن هېچا هم داسې جرأت ونه کړو چې یعنې دې خلکو ته ورشي او دوی ته چې ده ووایي چې تاسو ولې دا کار کوئ دونه څوک نه وو لا پرېږدوه اخوا چې هغه زور د کار وشي او په هغې باندې زور وشي. دا د الکفر زندګي او د هغې دغسې نظام و او د هغې داسې کفر و، نو هغې مونږ مجبور کړلو چې دلته را شو او مهاجر شو الحمدلله دلته را کړو، نو دلته الحمدلله سل فیصدو کښې دومره خوشحاله یو چې د خوشحالۍ اظهار نه شو کولی لکه هلته چې دی مونږ طاغوت کښې اوسېدلو نو هلته کفر و عدل نه و انصاف نه و او بس ظلم و وحشت و بربریت و دا ټول کفرونه په هغه کښې موجود و. له خلافت نه مخکې زموږ سره شکونه الحمدالله وم نه، خو بیا هم څه ناڅه شکونه د انسان ذهن کښې راځي. کله به هم دا ویل چې هلکه ته خو متعلم یې او دا خپل تعلیم ورته سر ته ورسوه، تا نه به یو څه جوړ شي، آینده کښې به چې ته خپلو بچو له رزق وګټې، آینده کښې به دا نه یو شی جوړ شي، د دنیا یو ماهر به جوړ شي درنه. نو الحمدلله هغه چې مو کله د الله نه دعاګانې وغوښتلې نو هغه شکونه مو الله دفع کړل او نور د اسلامي خلافت باره کښې خلکو ډېر زیات شکوک او د خلکو ذهنونو ته ډېر زیات سوچونه اچول خو الحمدلله مونږ به د خلافت غږ راډیو تعقیبوله او د دې مونږ خبرې اورېدلې نو مونږ ته به حقایق په سترګو کېدل چې یعنې دا خلک چې دي دغسې کارونه نه کوي لکه کال ته به خلکو دا تبلیغات کول چې دا خلک چې دی داسې کوي او هغسې کوي لکه هغه ځای کښې ماشوم وشکوو ظلم کوي او همدغه رنګ یې دا و چې د خلکو په کورو باندې جنډې درولي دي، بې ځې وینې تویوي، همدغه رنګ یې ماشومان وژني، د سایې خلک دي، دا عیسایي خلک دي، د امریکې او د پاکستان دا ټول شیان به خلکو یادول، تهمتونه او د هغه غلط خبرې وي. ابوطراس یاک تاسې چې کله خلافت ته راغلئ، هغه شکونه او شبهات مو ختم شول او د خلکو هغه خبرې چې د خلافت پسې تړلې سمې وې که څنګه؟ نو دلته چې مونږ کله راغلو اسلامي خلافت ته هجرت هم وکړو الحمدلله هغه ټولې خبرې مونږ ولیدلې او هغه هم وکتلې په خپلو سترګو باندې چې دا ټول دروغ دی الحمدلله دلته اسلام دی دلته ورورولي ده دلته چې مونږ کله مجاهدینو سره میلاوېږو مجاهدین مونږ سره دونه مینه محبت باندې میلاوېږي چې که چېرته په کور کښې هغه پلار هم در سره دونه محبت میلاوېږي خو لیکن دلته الحمدلله مجاهدین یو بل سره وروڼو په څېر دي او هغه کوم تبلیغات چې خلکو کول غلط تبلیغات وو الحمدلله هغه ټول دروغ دي دلته چې مونږ راغلو مونږ وکتل الحمدلله اسلامي خلافت د هغې مجاهدین هېچا نه حق په تجاوز نه کوي که مجاهد چېرته یو غلطه خبره وکړي که چېرته یو ظلم په چا باندې وکړي نو مجاهد او عوام چې دی هغه په محکمه کښې یو شان ته برابر دي هغې باندې قاضي یو شان ته فیصله کوي که چېرته مو مجاهد ملامته وو نو مجاهد له هم خپل هغه سزا ورکوي او که چېرته عام سړی ملامته وو نو عام سړي له هم خپله سزا ورکوي نو هر یو الحمدلله دونه یعنې دونه یو جذبه او دونه یو دغه ورسره وو چې زه به انشاءالله په یوه یې سر باندې چې دی دا ټول کفر نړوم یعنې دونه یو همت ورسره دی یعنې دونه نو یو سړی چې د کفر نه کومک الې اخلي نو هغې به څنګه دونه همت جوړ شي هغې همت به هېڅکله همداسې نه شي جوړېدلی دا خبره ښکاره شوه او دا خبره مونږ ته معلومه شوه چې اسلامي خلافت مجاهدین چې دی دا الحمدلله دا نه صحیح خلک دي نه د عیسایي خلک دي او دا الحمدلله الله والا خلک دي او دا د هر کفر او د هر طاغوت او د هر بې دینه او د هر کافر په خلاف کښې جنګ کوي چې هر یو سر د اسلام په خلاف کښې راپاڅېږي هغه به کټ کوي انشاءالله العزیز. جزاک الله ابوتراب صاحب هغه کسان چې ځانونه مسلمانان هم ګڼي خو په خپل دنیوي ژوند کښې بوخت دي او د اخرت او ابدي ژوند څه فکر ورسره نشته هغوی ته څه ویل غواړې هغه خلک چې د خپل ژوند په کاروبار او په هغه باندې بوخت دي، زه دې خلکو ته دا ویل غواړم، دا خلک خو په دې سوچ کې دي چې یعنې دا رزق چې دا زمونږ په کاروبار کې دی، نو زه ورته وایم او دا خبره قرآن حدیث هم واضح ده چې رزق چې دا د کاروبار په ژوند کې کاروبار کې نه دی، بلکې رزق وعده چې ده هغه الله ربالعلمین کړې ده او الله ربالعلمین چې دی هغه رازق ذات دی، هغه هر چا له رزق ورکوي، نو دلته چې دی الحمدلله مونږ کله ولیدل مجاهدینو هېڅ کوم تجارت او هېڅ کوم یو دغه نه شته، خو لېکن مونږ چې یون اسماني یو مدد دی او الله رب العالمین ورسره یو نااشنا مدد کوي او الحمدلله خس نه موجود دي. نو دې خلکو ته زما دا پیغام دی چې ای خلکو! تاسو دا سوچ اخیستي یاستئ چې مونږ رزق او زمونږ دنیا او زمونږ دا ختمېږي، خو لېکن دا سوچ ستاسو بلکل غلط دی. والله العظیم چې د الله رب العالمین په دین کښې ټول عزت دی او د الله رب العالمین په دین کښې ټول عزت هغه را ټول شوی دی. دې خلکو ته زما دا پیغام دی چې بصره دې شي او دا د اخرت او د ابدي ژوند فکر چې دی هغه دې خلکو سره پیدا شي او هغه کوم دنیا چې دی هغه دې پرېږدي او شا ته وغورځوي او د خپل الله عبادت په دې زمانې کښې نه کېږي مګر په اسلامي خلافت کښې صحیح او په صحیح طریقې او په صحیح منهج الحمدلله هغه کېږي نو دا خلکو ته زما دا پیغام و چې دوی دې را شي او اسلامي خلافت دې یعنې ورسره یو ځای شي او مجاهدین شي او بس اخرت او د قبر د عذابونو نه یې ټولو نه خلاص شي ځکه رسول الله سلم فرمایي من مات وليس فی عنقه بیعه مات میتة جاهلیه څوک چې مړ شي او د هغې په غاړه کښې بیعت د امام نه وي بیعت خلیفه نه وي نو دا چې د جاهلیت په مرګ باندې مړ کېږي نو د دې وجې نه د دې خلکو د دا حدیث ټولو خلکو ته چې کوم لاندې دي د ټولو ته وایم دا حدیث او ورته اوروم چې ای خلکو دا حدیث په غوږونو باندې واورئ او دا وګورئ په حدیثو کښې دا خو واضح حدیث دی دا خو صحیح حدیث دی تاسو ولې او نور ډېر زیات وجوهات دي چې هغه علما بار بار بیانوي په هغې باندې سوچ وکړي او حق پرې ځان ورسوي مننه جزاک الله ابوتراب صاحب په اخر کې د یو حق پلټونکي په حیث باندي هغه کسان چې غواړې ځانونه تر حقه ورسوي خو لا تر اوسه نه یې توانېدلي چې ځانونه تر حقه ورسوي او د حق د پلویانو څښتنانو سره ملګري شي تر څو د کفارو مرتدینو څخه اسلامي خاوره پاکه کړي یو اسلامي شریعت رامنځ ته کړي دغه کسانو ته ستاسې پیغام څه دی؟ دغې کسانو ته زما پیغام دا دی چې دوی چې دونه هڅه شروع کړې ده او دونه دوی یعنې کوشش شروع کړی دی چې اسلام ته ځان ورسوي حق ته ځان ورسوي نو دوی چې دی نور جهودات دي کوششونه دې وکړي او دعاګانې یې د الله نه وغواړي ځکه الله ربالعالمین چې دی هغه مجیب ذات دعاګانې قبلوي هغه چې د مستر او د هغه چا چې یعنې هغه ډېر ځپل شوی او هغې باندې ظلم شوی نو د هغې دعا الله ربالعزت قبلوي نو دا خلک چې دا مظلوم دي دا خلک چې دا صحیح خلک دي، حق پرسته خلک دي، خو لېکن راستی نه شي، حق ته یې ځان اوسه پورې نه ده رسولی، نو دوی نه زه دا خواست کوم چې دوی د الله نه دعاګانې وغواړي او همدغه رنګ یې د حق والاو سره دې تماس ونیسي او د هغې سره دې خپلې اړیکې جوړې کړي چې هغې ورته لارې وښيي او په هغې باندې ځان اسلامي خلافت ته ورسوي. هغه ستونزې چې یعنې دا خلک چې دي د هغوی سره مخ کېږي په لاره کښې کوم مشکلات وي یا چې دلته اسلامي خاوره کښې کوم مشکلات را ځي نو په دې ټولو باندې صبر په کار دی ځکه صبر چې دی دا یو داسې باب دی چې په قرآن حدیث کښې یې ډېر زیات ترغیب راغلی دی او باید انسان چې دی دا صبر په ځان کښې راولي په صحیح طریقې سره او چې کله انسان صبر وکړي نو الله ربالعزت فرمایي ان الله مع الصابرین الله ربالعالمین چې دی هغه د صبر والاو سره مرسته کوي او د هغې سره کومک کوي په پښتو کښې یو دغه متل دی وایي چې د صبر مېوه چې ده هغه خوږه وي جزاک الله ډېره مننه ابوتراب صاحب چې حاضر شوې مونږ سره مرکه وکړه ډېره مننه له تاسې نه هم مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د خلافت غږ راډیو د حق لټونکي د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو دا وه زمونږ د دې اونۍ خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي او ډېره فایده به مو ترې اخېستې وي تر بلې خپرونې چې بیا د یو بل مېلمه سره ستاسې په درنه چوپړ کښې حاضرېږو تاسې په متعال ذات سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو